سورة الأعراف نهم سپارہ ننانوے نمبر سو نمبر آیات أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها آیا الله کار کړی نری للذین اغ خلق تا یرثون الارض چې وارثان شي وی دي د ځمکې من بعد اهلها رستو د هلاکت د اوسېدونکو د هغوی د اهل د هغوی کم قومونه چې هلاک شو د هغوی د هلاکت نه پس آیا ښکاره شوي نه دي هغه خلکو ته الله نشاء کچر من اغواړو اصابناهم بذنوبهم من به اونیسو دوی لره په سبب د ګناهونو د دوی پخواني قومونه چې د خپلو ګناهونو په وجه باندې گرفتار شو دا موجوده خلک دوی ته معلومیږي نه دوی ته ښکاره شوې نه ده چې پخواني قومونه د خپل جرمونو په وجه هلاک شوي دي نو الله وایي که موږ وغواړو نو دا موجوده به هم د هغوی په شان هلاک کړو اولم یهد للذین یرثون الارض آیا ښکاره شوي نه دي هغه خلکو ته چې وارثان شوي دي د ځمکې من بعد اهلها رست د هلاکت د اوسېدونکو د اهل د دغې ځمکې ولقد جاءتهم په تحقیق سره راغلیو دغه قومونو ته دغه کلو ته رسولهم پیغمبران د هغوی بالبینات په واضح نشاناتو سره فما كانوا ليؤمنوا پس نو دی چې ایمان یې راوړی وي بما کذبوا من قبل په هغه څه چې مخکې ورته نسبت د دروغو کړی یو ځل چې ورته دروغ ووې د هغې نه پسې بیا نه مني کافر قومونه چې یو ځل به یې یو خبرې نه انکار وکړ بیا د الله د قدرت نشانات په سوونو په زرګونو به یې ولیدل هماغه خپله خبرې پورې بنښتي که دنیا په بله ووړي خو چې دوی به یو ځل یو خبره کړې وه بس همغه خبرې پورې به په ضد باندې نښتي همدقه څه به وي نو بیا عادتا د داسې خلکو د اصلاح د حال امکان نشته چې د دوی به حالت ګلې ښه شي دقه د دې په زړونو باندې مهر جباریت لګېدلی یو ځل چې په مهر جباریت ولګېده نو که دنیا په بله ووړي دې به خپله خبره غلطه ته سموي ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات په تحقیق سره راغلو دې ټولو قومونو ته رسلهم پیغمبران داغوی بالبینات په واضح نشاناتو سره په واضح معجزو سره نوح علیه السلام معجزې ښکاره کړې دي عادیانو سمودیانو ته خپلو پیغمبرانو معجزې ښکاره کړي دي لوط علیه السلام خپل قوم ته معجزې ښکاره کړلې شعیب علیه السلام ښکاره کړلې هر چا خپل خپل معجزې ښکاره کړي نو دا قوم هود علیه السلام ته ویل تا خو مونږ ته هېڅ هم ښکاره نه کړل یو معجزه دې ملا تخکاره نه کړله یا هود ما جئتنا ببینه اے هود علیہ السلام تا خو من ته هیڅ معجزې نه دي ښکاره کړې الله وی ټول ښکاره کړي دي یو نه ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فتاقی سر را تک کړي دې قومونو ته خپل خپل پیغمبرانو بالبينات په واضح نشاناتو معجزاتو سره فما کانو لیؤمنو پس نو دوی چې ایمان یې راوړی دی بما په هغه څه کذبو من قبل چې مخکې نه ورته دروغجن ویلي وو کذالک هم دارنګې یتبع الله مهر لګی الله علی قلوب الکافرین په زړونو د کافرانو باندې وان وجدنا اکثرهم لفاسقین او اکثر د دوی بیا موندلي دي لفاسقین نافرمان عهد نه څه مراد دی عام وعدې څه مراد دی کومې وعدې چې کوي نه هغه پوره کوي نه یا دینا وعده الس مراد دی چې تمام انسانان د آدم علیه السلام د شان الله پیدا کړل وته وی الست بربکم ولې زه ستاسو رب نه یم قالو بلا دې ټولو ورته یې ویل نه ته زمونږ رب یې اوس چې دنیا ته راله دغه وعده یې ایره کړه نه یې پوره کوي یا موسی علیه السلام ته به فرعونیانو ویل وی دا موجوده عذاب را نه لري که نو موږ در باندې ایمان رو لئن کشفت عنا الرجز کچر دا موجوده عذاب تیرا نلری که لنؤمنن لکا خامخا به در باندې ایمان وروړو ولنرسلن معک بني اسرائیل خامخا در سره بني اسرائیل آزاد او خوشې کوو فلما کشفنا عنهم الرز الى اجل هم بالغوه هر کله الله وی چې موږ به دوی نه هغه عذاب یو وخت پورې لرې کړو اذا هم ینکسون ناګانه به دوی واده ماته کړله نو د وعدې نه مراد دغه وعدې دي چې موسی علیه السلام سره به یې کولې بیا به یې ماتولې بیا د دغه قومونو نه رسو د نوح علیه السلام هود علیه السلام صالح علیه السلام لوط علیه السلام او شعیب علیه السلام د دې نه رسو مې موسی علیه السلام هم راولېږه ثم بعثنا من بعدهم موسی بیا موږ د دغه مذکوره پیغمبرانو نه رسو راولېږه موسی علیه السلام بآیاتنا په خپلو نشاناتو سره پس دی ظلم وکړو یعنې کفر یې وکړو بها په دغه معجزاتو باندې فانظر کیف کان عاقبت المفسدین پس وګوره چې څرنګه شو انجام د فسادیانو فسادیان څنګه شو تباه و برباد شو د الله را لېږلې پیغمبرانو ته دروغجن وي د الله را لېږلې معجزاتو ته دروغجن وي په تحقیق سره ما راتګ کړی دی تاسو ته ببینة من ربکم په واضح نشاناتو باندې ستاسو د رب د طرف نه حقیق علی الله اقول قایم یما علی الله اقول چې نه به وایم زه علی الله په الله الا الحق مگر حق به وایم او بعض مفسرین وی حقیق په معنا د لایق دی لایق دی ما د پاره چې زه اونویم په الله مگر حق به ویم دا علا په معنا د با دی یعنی زما د شان سره عمدا لایق ده چې د الله په باره کې ناحق او غلط خبره ونه کما یا د حقیق معنا حریص راځي او یو معنا قایم یما او ثابت یما نو زما په دې خبر او زما په اراده کې معمولی غوندې تزلزل او تذبذب نشته پورا مضبوطیا سره استقلال سره په دې خبره کلک ولاړ یم چې د الله خلاف خبرې نه کوم د الله د حکم مطابق خبرې کوم او که ته راته دروغجن وې نو پروا یې نه کوم ته به خپل کار کې وایه زه به سمې خبرې کوم خو چې ته ورته غلطه وې نو دا به تا سره خوند کوي زما خبرې سمې دي حقیق علی ان لا اقول قائم یم او ثابت یم په دې خبره الله اقول چې نه به وایم علی الله په الله پاک باندې الا الحق مگر حق به وایم قد جئتکم ببینت من ربکم په تاخیر سره ما راتګ کړی دی تاسو ته ببینت من ربکم په واضح نشاناتو دلایلو سره ستاسو د رب د طرف نه فارسل معي بني اسرائيل نو ما سره بني اسرائيل آزاد کا بني اسرائيل را لقیدیان کړی دي غلامان کړی دي نو دا بني اسرائيل را ته آزاد کا موسی علیه السلام د بني اسرائیلو د ازادۍ خبره وړاندې کړه موسی علیه السلام فرعون ته ډېرې خبرې کړې دي نور آیاتونو کې هم شته یو ځل ورته هل لک الی ان تزکا ستا رغبت شته دی چې لږ پاک شي د دې ګناهونو نه واهدیک الی ربک فتخشا فارسل معي بني اسرائيل اے فرعون ظالما دا بني اسرائيل خو پیغمبر ذاتګان دي آزاد خلق دي نو تاسو د زناور غوندې قیدیان جوړ کړی دي غلامان دې تنه جوړ کړی دي ظلمونه پکې نو د دې ستا ظلمونو نه نجات ورکو آزاد کا د خپل قید او بند نه د دیګار نه آزاد کا آزادي ولا ورکه چې د خپل رب عبادت کوي او د شام نه راغلی پرې د چې شام ته لاړ شي ابراهیم خلیل الله د عراق نه هجرت کړی شام ته تللی دی یوسف علیه السلام په وجه باندې مصر ته راغلی و اوس دلته کې ظلمونه دی پرې د چې شام ته واپس لاړ شي زه اوس درته ښیم معجزه له امسا و سره وه الله پاک ورته حکم وکړه د امسا ورته وروغورځوه خو چې امسا یې وروغورځوله نو د هغې نه اژدها جوړه شوله یو لویه اژدها او په ترخ کې لاس په دې ګریوان کې لاس دننه که ترخ کې دننه که چې داسې راویني نو مخامخ یې کوته نو وې چې دا جادوګر دی فرعون د موسی علیه السلام مقابله لپاره عوام یې راجمع کړي او اول د په خپله وویلې فرعون دا خو ډېر لوی جادوګر دی او بیا د ده چې کوم لیډران دي هغه لیډرانو ویل وی ډېر لوی جادوګر دی او په دې جادو باندې قوم خطا کوي او حکومت او اقتدار اخلي نو د جادو مقابله به په جادو کوو د دې خپل وطن او د علاقې نه تاسو وباسي فماذا تأمرون نو تاسو سره ایرا څه سلا مشوره راکوي چې څه ورسره وکړم فرعون مشوره غواړي نو خپل لیډران سرداران هغوی ورته وایي قالو ارجه و اخاه او ویل وزراو ارجه مهلت ورکدتا و اخاه د ضرورتا موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام دواړو له مهلت ورکا وارسل فی المدائن حاشرین او اولیګت په خارونو کې راجم کوون کې د جادوګرو تمام خارونو ته اطلاع ورکا کم کم ځای کې چې جادوګر وي سره د خپل فن راښکاره شي د موسی علیه السلام خلاف په ټول ملک کې اعلان وشو وی کم کم ځای کې چې جادوګري موقع به راشي د موسی علیه السلام مقابله وکړي نو بس جادوګر راجمع شو که من غالب شو نو من له څه راکې مخکې را سره خبره وکړه که نه څه به راکې ګوره خدایي کسان یا د الله د رضا لپاره کار کوي نو مخکې هغوی نه وایي چې موږ به دله کار وکړو څه به راکوي دا نه وایي او د دنیا خلک دي وایي څه به راکوي ان قالوا ان لنا لاجرا بشک زمن لپار با اجر وی ان كنا نحن الغالبين کچر من غالب شو قال نعم فرعون وی بالکل تاسو لپار اجر شتا او یواز اجر ورپسې زما خاص کسان بشي وانکم لمن المقربین تاسو به زما د خاصانو خلکو نشئ یو ځل له دغه دا مقابله وکړه جادوګر ته وایي د دې موسی علیه السلام نه رانه دا مقابله وکړه نو بیا چې څه غواړی اجرت به راکې انعام به راکې اجرت به هم درکړم او مزید دا چې تاسو به زما مقربین نه شئ وی جادوګر چې راجمع شو نو دا څومره نو د دوی تعداد کې تاریخي روایات دي قرآن حدیث نه تاریخي روایات دي وی د نهو سوو نه واخله تر دریو لکو پورې کسان راغلي دي جادوګر نو سو نه واخله تین لاک پورې او د دوی سره امساګانې وې او رسۍ وې ورسره یو لوی انبار یې ورته جوړ کړ په درې سوه اوښانو باندې امساګانې راوړي دي او رسۍ یې راوړي دي درې سوه اوښان او د راتلو سره سودابازي شروع شوه مقابله به کوو که غالب شي نو څه به ملاوېږي الله نه به بدل غواړو تاسو نه غواړو نه تعین وشو چې په کوم میدان کې به جنګېږي روز به کومه وي وخت به څه وي یو ډېر لوی کلو میدان او د اختر روز چې میلې له خلک اسم راځي او داسې د چاش وخت که ډېر وختي وی نو خلک را رسېدی نه شي او که داسې ناوخته شي نو بیا واپس کور ته خلک تللی نه شي نو داسې وخت یې وله مقرر کړ قال موعدكم يوم الزينة دا اختر ورځ ده وأن يحشر الناس الضحى او د چاش په وخت کې به خلک راجمع شي بعض روایاتو کې راځي چې موسی علیه السلام د جادوګرو هغه مشر سردار سره خبره وکړه وایي که زه در باندې غالب راشم نو تاسو به ایمان راوړئ نو هغوی ورته وایي موږ سره داسې داسې جادوګان دي سوال نه پیدا کېږي چې ته به راباندې غالب شي زمن د مغلوب کېدو سوال نه پیدا کېږي او که فرض که ته غالب شي نو من علی الاعلان د فرعون په مخ کې پته ایمان وروړي قالوا يا موسى اما ان تلقيا جادو ویل اي موسى عليه السلام يا قطع امسا اغرزوا واما ان نكون نحن الملقين يا بمن موږ امسا امساګانې ورسي اغرزوا قالو یا موسیٰ اویل جادو کرو اما ان تلقیا او یا به موږ خپلې امساګانې وغورځوو د جادوګرو دا وینا د خپل بې فکرۍ او د خپل لویې ښکاره کولو لپاره وشوله چې زموږ ستا په امسا څه پروا نشته که ته مخکې شو که موږ مخکې شو موږ در باندې غالب یو موږ په خپل فن باندې مطمئن یو او د دې بیان نه دا معلومېدله چې دوی وایي مقرره که چې لومبۍ حمله در باندې موږ وکړو خو د خپل قوت اظهار د پاره موسی علیه السلام نه تپوس کوي چې ته مخکې کېږې که موږ مخکې شو موسی علیه السلام د دوی په دې منشا باندې پوه شو خو په خپله معجزه باندې مکمل اطمینان په وجه باندې هغوی له موقع ورکړې دی مخکې شئ القو وغورځوئ لومبې تاسو خپلې همساګانې وغورځوئ دا یوه خبره شوله خو تفسیر ابن کثیر بل شان خبره کوي وی دې جادوګرو د موسی علیه السلام سره د ادب او د احترام معامله وکړله چې صاحب که تاسو خپل امسا مخکې غورځوئ نو تاسو یې غورځوئ ادب یې وکړو او د دې ادب اثر دا چې خدای ورته ایمان نصیب کړ دې ده کې یو سوال دی چې جادو خو حرام دی او بیا یو پیغمبر له شکست ورکولو لپاره جادو کیږي چې بېشکه دا کفر دی موسی علیه السلام څنګه اجازت ورکړه ورته یې تاسو هم څه وغورځوئ خو که په حقیقت حال باندې فکر وکړې نو دا سوال ختمېږي او غدا چې دا خبر یقیني و چې دا جادوګر به خپل سحر خامخا ښکاره کوي همدې له راغلي دي چې دوی به خپل سحر ښکاره کوي خو خبره په دې کې چې مخکې څوک شروع کړي نو موسی علیه السلام اولو العزم پیغمبر دی د خپلې کلکې عقیدې او د خپلې کلکې ارادې د ثبوت لپاره هغوی له موږ قور کوي چې زه مخکې چې اوس به هم پته ولګي او یو پیدا پکې دا وه چې مخکې جادوګر خپلې امساګانې او خپلې رسۍ وغورځوي او ماران ترې نه جوړ کړي او ورپسې د موسی علیه السلام امسا نه مار جوړ شي نو د هغوی د جادو هغه ټول ماران به راجمع کړي او خلق به چې تېر به کړي نو د هغوی د جادو شکست به ډېر ښکاره راشي او که موسی علیه السلام خپله امسا مخکې غورځوله وه او اجدها ترې جوړه شوې وه خلکو لیدلی چې دومره لوی اجدها او ماران د جادوګرو لا نو جوړ شوی د پړو نه هغه امساګان خو دغسې به تیار لرګي او پړي پراته موسی علیه السلام به خپله امسا راغشتې وه وروسته چې بیا فرعونیانو جادوګر خپلې امساګانې غورځولې خپل رسۍ غورځولې هغه چې ماران جوړه به چا خوړل موسی علیه السلام ورپسې خپله اجدها وروسته ورخوشې کړه نو د موسی علیه السلام په دې کار کې د دې جادوګرو د فرعونیانو مکمل شکست ښکاره کېده ځکه یې ورته مخکې شي نو دا د جادو اجازت نه دی بلکې د جادو رسواواله دی رسوایی ده او خپل اثر په غالب کار کولو لپاره یې ورته ویلي قالوا يا موسى إما أن تلقيا هو الجادو قرو هي موسى عليه السلام إما أن تلقيا يا خبتو غرق بلا أمسا وإما أن نكون نحن الملقين يا بمن دخل زون كده قبلو أمسا كانوا درسوشو قال ألقوا موسى عليه السلام والتوبين ألقوا أغرز ويقبل أمسا كاني فلما ألقوا سحروا أعين الناس هر کله چې وغورول جادوګرو خپلې رسې او خپلې امساګانې سحرو اعین الناس نو سحر یې وکړو جادو یې وکړو د خلکو په سترګو باندې نظربندي وله وکړله واسترهبوهم دا خلک یې ویرول وجاءو بسحر عظیم یو عظیم سحر یې راوړه هیبتناک منظر یې جوړ کړ د آیات نه معلومیږي چې د دې خلکو دا جادو یو قسم نظربندي وه کتونکو ته معلومېدله چې دا ماران دي او حقیقت کې دا پړي او امساګانې وي فإذا هي ناګانه د موسی علیه السلام د امسا نه چې کوم اجدها جوړه شوه تلقف الواقع تېر کړل وی خولې یې وازه کړه او داسې راشپېلې د لاندې نه ور ارم کړو او دا تمام ماران اجدهاګانې چې د دې پړو نه جوړې شوې د امساګانو ټول یې راتېر کړل او الواقع تېر کړل شخوند یې پرې نه دی والی تلقفو ما یافکون کم چې هغوی د ځانه څیزونه جوړ کړي وو هغه ورته ټول تېر کړل فوقع الحق نو پس ثابت شو ظاهر شو حق وبطل ما كانوا يعملون او غلط ثابت شو هغه چې کوم دی جادوګرو کوم عمل کړو د جادوګرو ټول عمل باطل ثابت شو آمنا من ایمان روړو برب العالمین فاغه رب باندې چې تمام مخلوقات رب دی هغه څوک دی فرعون دې دا نه وایي چې ما یادوي وی رب موسی و هارون هغه رب د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام دی چې د موسی علیه السلام معجزه ولیدله دا ټول جادوګر په دې مجبور شي چې بې اختیاره سجدې له لاړ شي او کدی له موسی علیه السلام مخکې ادب کړی وي نو د هغې ادب اثر دا و چې دوی له الله توفیق ورکړه په خپله نه دي پروتې الله غورځولي دي په سجده باندې رب موسی و هارون یې ځکه وویل قال فرعون ورته وویل آمنتم به آیا تاسو ایمان راوړه په ده باندې قبل ان آذن لکم مخکې د دې نه چې ما درته اجازه کړې وې زما د اجازت نه بغیر هم ته ایمان راوړه ان هذا لمکر مکرتموه فی المدینه بېشکه دا سړی چې دا ان هذا لمکر بېشکه دا خو یو مکر دی دا ستاسو دا چل ول د موسی علیه السلام او ستاسو خو یو سلا وه ځان به راته موږ پړ کړو ته به را باندې غالب شي دا خو چل ول دی ان هذا لمکر مکرتموه بېشکه دا خو مکر او فریب دی چې تاسو کړی دی په مدینه کې په ښار کې لتخرجوا منها اهلها دې د پاره چې د دې ځای اوسېدونکي د دې ځای نه وباسئ فسوف تعلمون پس زر دې چې تاسو به پوه شئ داسې سزا به درکړم چې اوس به پوه شئ موسی علیه السلام او جادوګر د یو ګروپ ته فرعون قوم لا ذهن خرابوي دوکه کوي وی دا مشر استاد او استاد شاګردان یې او په زور متزان مغلوب کو دا سازش دی لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف خامخا به د کټ کما لاسونه ستاسو اوښکې ستاسو مخالف یو لاس یو خوا به درنه پرې کړم بونډي به هم کم کني سم شی د ده د ایمان نه ووړی او بیا د لاس کې کټ کولو نه پس به څه کوم ثم لاصلبنکم اجمعین بیا به تاسو ځوړن کړم ټول بیا به هم پسولی کړم لاس او خپه به درنه پرې کړم او اوچت اوچتو ځایونو کې به هم ځوړن کړم چې خلک درنه عبرت واخلي قالوا انا الى ربنا منقلبون نو دې جادوګر چې ایمان وروړو نو دې ورته وایي انا الی ربنا منقلبون بېشکه من خپل پروردګار ته اورېدونکي یو تا ته در اوړو نه فرعونه دا تمه مه کوه چې موږ به ستا بندیان شو موږ د یو الله بندیان وما تنقم منا إلا أن آمنا برب بآيات ربنا وما تنقم منا صدمنجنا انتقام وبدلنا أخلي إلا أن آمنا مگر پدي وجه من إيمان لوري بآيات ربنا فآياتنا رب زمن فنشانات دخل رب لما جاءتنا شكل من كذا نشان عطوا آياتنا ربنا أصرف علينا صبرا هذا من ربا فمن بعد راكويك صبر وتوفنا مسلمين من وفات قضاء حالك حال من آنيو سبحان ربك رب العزة عما يشكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين